د دې صورت بل نوم دی صورت ملائکه رسو دا دواړه الفاظ راځي د دې وجنه تمام صورت د نوم په دغه سره کې هوت رب د دې صورت د مخ کې صورت سره په وسوجو سره دی هر کله چې مخ کې صورت شروع کې په الحمدلله سره نو دلته ذکر کوي چې اختیارات د حمد او د هر شي اختیارات یو الله سره دي بل چا سره اختیارات د سشي نشتی واکداری نشتی چې اختیارات دی یو الله دی نو راشه او الحمدلله ودلتم دا صورت مصدر ک په الحمدلله سره دوی مخکې صورت کې ویلیو ولهم رزق کریم دو د پاره هغه رزق د عزت والا دی د جنتیانو له نو دلته وی یوازې رزق نه بلکې ولهم اجر کبیر دو د پاره اجرم ډیر لوی دی درې مخکې صورت کې نقلی دلیلونو سره اثبات د توحید یو ک ادله نقلی راوړل نو په دې صورت کې توحید ثابتولو د پاره دیار لس عقلی دلایل ذکر کړي څلورم مخ کی صورت کې رد شبهات او د مشرکین طرف نه نو په دې صورت کې تفرید په نفي للشرك في الدعاء في التصرف یعنی په دې صورت کې نفي للشرك په دعا کې او نفي للشرك په تصرف کې دعوه د دې صورت رد شرک په دعا دی په دلایل عقلیه سره بیا د صورت منقسم دی دریو بابونو ته خلاصه د صورت اول باب تر 15 آیات پورې دی په دې کې اول سرنه داور توحید په دوو تعبیر سره ذکر کړي یو تعبیر الحمدلله او دویم تعبیر اور پستی وی لا اله الا الله په دې دوو تعبیرات سره مسله توحید بیانې داور توحید بیا په دې باب کې به اته دلایل عقلیه ذکر کړي او ډېر په خسته ترتیب سره به ذکر کړي د دلایل په دې منځ کې به تسلی ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم ته او تحذير به ورکی د دو دوکو ورکون کړه چې دونه ګورزان بچ کوي دا دو دوکباز دي تمام استاینې د خدای توب الله لره دی فاطر السماوات والارض چې اول پیدا کون کې دی د اسمان نو د زمکو ګور په دې کې اول دعوه توحید دایره وړ پس سره په حمد سره ذکر کړه کلمه دعوه توحید او دا صورت مصدر که په حمد سره اشاره دا غدویمه مسلې ته اثبات ته قیامت ځکه په دې حصہ کې مونږ ویلو د چې دوه مسلې بیانېږي یو نفي د شفاعت قهري او دویم دویم مسله سوا ا نفي د شفاعت قهري او اثبات د قیامت دا دوه مسلې بیانېږي دې دې کې فاطر السماوات والارض فاطر د فطر نه دی فطر کې از فطر اصل کې ویل کېږي چې یو شی اصل کې اوچي او دا غینه بل سیز راخکار شي راووس هغه ته ویل کېږي فطر لکه جام اوچوي هغه نه غاخ راووزي زمکه وچوي د هغې نه اوبه راووځي دې ته ویل کېږي فطر د دې وجه نه د دې دوه معنی دي یو د فطر معنی راځي د عدم نه یو شی وجود تر وکل عدم نه وجود تر وستل هغه عدم اوچوي نو وجود تر ولې هغه شی او دویم د فتر معنا چې او چې یو شی دا غنه شیر او باسي لکه ګور اسمان او چاو دروازې پکې راو وکړي نو د برنه الله فرشتي را لېږي رحمتونه احسانات را لېږي د برنه بارانونه راوري واوري راوري دا ټول برنه هغه وچوي دا غین راو باسي دارنګ زمکه او چولا نو د اغینا اوبر او باسی بوټي راوځي تیل راوځي مختلف سيزونه د زمکه نه راوځي معدنیات وغیرہ نو فاتر السماوات والارض چې اول نه پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو جاعل الملائکه رسلا د هغه مخلوق ذکر کوي چې کوم د اسمان او د ځمکې په منځ کې واسطه ده جاعل الملائکه رسلا مقرر کون کې دي ملائکه لرا رسولان الله د دې ملائکه نه رسولان جوړ کړ دي استاد یې جوړ کړ دي پر د اسمان ناراضي بر نکته راځي ځمکه ته اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا دو وزر والدی دو دو دری دری او سلور سلور دا عام ملائک چې څومره دي نو د هغه یا دو دو وزری دي یا درې درې یا سلور سلور ويزيد في الخلق ما يشاء زیاتی کوي الله تعالی په پیدایش کې هغه څه چې وغواړي د دې وزر نور زیاتې هم کوي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما جبرئیل امین ولید په خپل اصلي حالت نو هغه د پاره 600 جناح شپږ سوا وزر داغه نو الله چې څومره زیات پیدا کوي ما یشا دا خوخه ان الله على كل شيء قدير یقینا الله دې پارشونه قدرت والا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده دا اوس دویم دلیل عقلی ذکر کړي مخکې د اعیان ذکر یو کو وس د حالات او د وسط تکلیف ذکر کړي الله ما يفتح الله للناس اغه چې را پرانځي الله تعالی د خلقو د پاره من رحمت س نعمت س احسان رحمت نه مراد څه شه دی وسعت د رزق صحت او عافیت او خوشحالي یعنی بارانونه او هر قسم نعمتونه دنیوي او دینی دې ټولو ته چې رحمت شامل دی نو په دې آیات کې نفي د شرک په تصرف کوي چې ګوره په هر شي کې متصرف څوک دی الله نو ما يفتح الله للناس هغه چې را پرنځي الله پاک د خلقو د پاره من رحمت انس نعمت نو فلا ممسک لها نو نشته بندون کې دا غیل رسوک وما يمسك هغه چې بن کې نو فلا مرسل له من بعده نشته دی آزادون کې داغه ورستو د بندولو داغه نه کوم شی چې الله آزاد کی چاته پرانځي نعمت ورکي څوک د هغه نعمت بندول نشي من بعده من بعد امساکه رست د بندولو د الله الله یو شی بند کی څوک نه غستې نشي نفي د تصرف د غیر نه کوي وهو العزيز الحكيم دا الله غالب حکمت والا دی یا ایو الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء من السماء والارض وذا دریم دلیل عقلی دی او په دې کې نور نعمتونه ذکر کوي بشماره او د دې وجنوي چې ذکر د الله او کې یادوي الله په جبه منی نو پزړه کې هر وخت یادوي یا ایو الناس اذکروا اے خلق یاد کئ نعمتونه د الله چې کړی دي پتا سو باندې اذکروا یاد کئ په جبه باندې اذکرو یاد کئ پزړه باندې دغه نعمتونه د الله یاد کئ هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض دفد یو اشکال کوي چې دا احسانات انعامات الله کوي ته وای کله کله موږ باندې زموږ مور خپل رم احسانات کوي یو مالدار سړی ومو کی هغه موږ سره خېګړو کی دا کوم انعام د احسان دی کنه وای که الله وی دغه انعام نه دی انعام دا دی چې دغه د انعام پیدا کوونکې زېما که مرجع ذکر کې کنه اخر الله وی زبر دا د نعمتونو پیدا کوونکې زېم ځکه وی هل من خالق غیر الله ته خو مال فلان کې راکه فلان کې ايش سوکشته پیدا کون کې بغیر د الله نه دا هر څه الله پیدا کړل يرزقكم من السماء والارض رزقونه درکې تاسو ته اسمانونو د زمکونه اوس په نتیجه تفریق کوي لا اله الا هو هغه دعوی معاد کړه لا اله الا هو مخکې په الحمد سره ذکر کړه نشته دی څوک دا نعمتونه ورکوونکې الا هو مگر دغه یو الله دی دا نعمتونه در چا راکړه الله نو فانا توفقون و ان یکذبوک پیغمبره کدو نسبت دروغ کوي تا ته یا تا ته دروغ جنوي دا ان شرطیه ده نو جزای محذوفه ده ان یکذبوک نو فصبر کدو تا ته دروغ جنوي پیغمبره نو صبر کوا ولی فقط کذبت رسل من قبلک یقینا دروغجن ویلې شیو ډیر رسولان ته من قبل کا مخکستانه تا نه مخکې ډیر رسولان تاغو دا بدره دی ویلې شي وی دروغ ورته ویلې شو دروغجن د دروغ نسبت وته شیو نو فصبروا دا جمله محذوف راو باسه اغو صبر وک والى الله ترجع الامور خاص دی الله ته ګرځیدل ټولو کارونو یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرن فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور وزدیدن اثبات قیامت کوي چې دا قیامت یقیني را روان دی خو یاد ساته شیطان ته تاسو دوکنه کی هغه اولنې دوکه باز کوي اے خلق یقینا وعده د الله د رښتیا ان وعد الله حق وعده د الله رښتیا د کومه وعده مخکنی آیات کې وی کنه و ال الله ترجع الامور الله ته ټولو کارونو واپس کیدلی نو دا وعده الله کړ چې تاسو ټول به الله ته واپس کیږئ انما يدعو حزبه یقینا را غواړي د خپل ډله څه دې تر غواړي جمله محذوف راو باسه پټه جمله انما يدعو حزبه الى الضلال والشرك یقینا د را غواړي خپل ډله لراز گمراهی تا او شرک ته را غواړي دې چې زه څوک مرګړتیاو کی کنه نه دوزخ روان کړي والذین کفروا هغه کسان چې کفر وکړ د الله د وحدانیت نه دوی د پاره د عذاب ډیر سخت والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې عمل وکني لهم مغفرة واجر کبیر دوی د پاره به بخشش او اجر ډیر لوی او چې کله دا فلمونه جوړ کی ډرامي جوړی کی نو بیا موږ دعا کو چې الله دا کامیاب کی او پاغه په کامیابی من خوشحالي کی او چې دا چلو شو ختمونه ولقي ختمونه قران ولا ختمه سپاری او پسی وي چې الله زما دا فلم کامیاب ولې دې ته هغه خکار وي دا خو ډېر خکار زما معاشره جوړوم وي داغه په ذهن کې شیطان دا چول بدعتي بدعت عمل کوي هغه ته ګناه نه ښکاري دا ورته پته نه لګي چې دا د سنت نه خلاف نو الله وی افمن زین له سوء عمله آیا هغه څوک چې خسته شوی دی هغه ته عمل داغه خسته هغه بد عمل ورته خسته ښکار شوی دی افمن زین له سوء عمله هغه څوک چې خسته شوی دا غته بد عمل دا غ فرا او حسنا ویني هغه بد عمل لره خسته دې دا وي زما دا بد عمل خسته عمل له کم من هو ليس كذلك جمله و محذوف راو باسه ځکه تقابل شروع دی په دې صورت کې د مشرک او د موحد د منافق او د موحد هغه څوک چې ویني خپل عمل لره خستا د خپل عمل ورته خستا کاری کمن هو ليس كذلك دې دې پشان داغه چې دا دې دې پشان داغه چا چې داسې نه یعنی هغه تخپل هغه بد عمل خسته نخکاری دې هغه پشان دې نه هغه پشان نه دې فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء یقینا گمراه کوي الله غ چاله چې خوښ شي او هدایت کوي هغه چاته چې خوښ شي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات پیغمبر اسلام ته الله خطاب کوي پیغمبره فلا تذهب نفسك نو لار نشي ساس تا پیغمبره په دو پسې د وجد افسوس نه ته په دوه باندې افسوسونه کوي کوي سره دوی ایمان را نوړ دوی دا ګناونه کوي په دې خفقه کې په دې چاته مړ نشي ان الله علیم بما یصنعون یقینا الله تعالی په دې بما یصنعون په هغه امرونو چې دوی کوي صنع هغه عمل ته لیکي چې بار بار سړی کوي یا هنر یې ذکرې هنر غنی کوي یا پکې ثواب غنی کوي دیني غنی کوي نو په دې آیات کې دوه تصرفات الهیه ذکر کړي دوه تصرفات الهیه والله الذي ارسل الرياح الله غزاد دې چې را لګي هواګانې فتوسير صحابن نو راپورته کوي دغه هواګانې وریځي الله هواګانې راولېږي د مختلفو ځین دا وریځي راوچتي فسقناه الى بلد ميت الله وي څنګه چې هغه وریځ چروم باران نو وروم ګور دې دې کې تشبیه په دریو طریقو سره ده د کذالک کې تشبیه په دریو طریقو سره ده څنګه چې قیامت پر ځي الله وي څنګه چې په دنیا کې دا وریځ زراولم هغه وچ زمکه ته باران لاړ شي هغه او به قبول کی د قشان هغه وچ بدنونه د قیامت پرځ الله هغه به زرا ژوند کم او څنګه چې د هغه سره تازه کم هغه وچ زمکه څنګه چې متفرقه هوا غانې زرا ولم هغه متفرقه ور یا زرا ژوند کم یو ځای کم او دا غینا باران وروم د قشان هغه جسم چې ټوکړي ټوکړي شوی دی خس خس شوی دی بالکل ریزي خاورې ته نه جوړ شي دا ټول به زرا غون کم په دې زه قادر دا رنګ څنګه چې الله هوا غانې راولي او وریځي پاغه سر را جمع کوي او بیا په دې ځمکه باندې باران وري د قشنې الله عز وجل دا روح راولم په دې جسم کې بواچوم کذالک النشور د قشنې دوباره پیدایش الله عز وجل تاسو کوم څنګه مې چې تاسو کوم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سوق چې غواړي عزت د الله سره نو فليتب فليطلبها نو او دی غواړي د دې الله نه د عزت من کان یرید العزت فلله العزت جميعا سوق چې غواړي عزت نو عزت ټول د الله سره دی نو فلیطلبها نو د دې الله نه دی غواړي یا فلیعتز بالله د الله نه دي دا عزت غواړي دا عزت دی چې نه غواړي الله ولی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح الیه یصعد الکلم الطیب دی الله تخیجی هغه کلمې پاکي ول عمل الصالح هغه عمل چې موافق د سنت سره دی يرفعه پورته کوي الله دغه عمل صالح لره ځان څخه يرفعه دغه عمل صالح الله ځان سره پورته کوي الکلم الطیب نه مراد څه شی دی یا خو مراد نه توحید دی او یا تنه مراد هغه اقوال طیبه دي هغه کلمات طیبه د توحید یا خو تنه کلمات اقوال مراد او یا چې نسی شي مراد دی توحید نه مراد دی نو يرفعه کې دا ضمیر چې دی کنه ضمیر مرفوع د فاعل دا مرفوع ضمیر دا خو یا راجی دی الله ته نو معنا بدا شي يرفعه والعمل الصالح يرفعه ولده بندي د عمل صالح الله ځان ته پورته کوي بره بوزي او کدا د هو ضمیر مخه کلمه طیب تراجش او د کلمه طیب مونږ یا تنه توحید مراد دی یا تنه اقوال طیبه مراد دی نو که دغه نه مراد توحید شي نو معنا بدا شي يرفعو والعمل الصالح يرفعو دا عمل صالح يرفعو او چتې دی عمل صالح لرا دا کلمه د توحید کلمه د توحید د وجنه دا عمل صالح او چتېږي ځکه چې عمل صالح کوي او عقیده د توحید نه کنا نو دا عمل صالح نه قبلي ډیر خلق لګیا دي مشرکین لګیا دي عبادتونه کوي لیکن دغه عبادت قابل قبول نه دی او یا دا هو ضمیر دغه کلمه طیب تراجی دی مرفوع کلمه طیب نه مراد شي اقوال طیبه نو يرفع والعمل الصالح يرفع او عمل صالح قبليږي قبليدو ته پر څه شي دي کلمه طيبه قول طيب دي يرفعه وچتي دي عمل صالح لرا هغه قول طیب ځکه قول طیب لازمی دی د عمل صالح د قبلې دوه د پاره چې عمل صالح به ال قبلې کې چې قول طیب قول پاک او د دې د پاره امام قرطبي یو حدیث نقل کړی دی اغوی لا يقبل الله قولا الا بعمل الله پاک نه قبل یو وینا یو قول الا بعمل مگر په عمل سره او لا يقبل قولا ولا عملا الا بنيه نه قبل الله یو قول یو عمل مگر په نیت سره چې نیت تاغي کړي او لا يقبل قولا ولا عملا ولا نيه الا باصابه سنه نه قبل الله قول عمل او نه نیت تر څو پورې چې هغه د سنت موافق نه وي مطلب څه شو چې د قول طیب د وجنه عمل صالح قبليږي والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید اوس کوم چې مشرکین مبتدعين خلق دي هغه د موحد په عزت باندې خو نه خوشاليږي چې د عزت وشي نو هغه کسان يم کورونا سيئات چې عزت دا د الله په اختیار کې دی نو پیدایش د انسان هم د الله په اختیار کې دی دارنګه الله خالق دی د انسان پس باندې په تقدیر د باندې په عمر د باندې نو په دې آیات کې پیدایش د انسان الله ذکر کوي پس هغه مادي بعیدی سره دارنګي پیدایش د انسان ذکر کوي په مادي قریبي سره دواړو سره الله ذکر کوي الله وی والله خلقکم من تراب الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړی پیدایش تاسو شروع کړی دی من تراب د خاورینا ثم من نطفه بیا د نطفینا الله خلقکم من تراب اغه ماده بعیده او من نطفه ماده قریبه بیا الله پاک د انسانان زیاتې کنا حمل ناخلی یو زنانه ولا تزعو او نه غورځي دي حمل را الا بعلمي مگر په علم د الله تعالی کې دارس یعنی الله تعالی عالم دی په تقدیر د دغه بچی باندې چې په بچی د مور برحم کې دی الله عالم دی په سعادت او شقاوت دغه باندې پر رزق دغه باندې الله عالم دی پارس باندې وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب وما يعمر من معمر او نو عمر ورکی دی شي عمر ورکړي شي وتا وما يعمر من معمر او نه عمر ورکې دي شي عمر ورکړې شي تا ولا ينقص من عمري او نه کمی دي شي د عمر دا غنه الا فی کتاب مگر دې په کتاب د الله کې په تقدیر د الله کې لیکل شوی څه مطلب دی ما يعمر من معمر مراد تن یو سړی دی چې یو سړی له الله عمر ورکړل شپې تکاله نو ما يعمر من معمر دله د عمر ورکړې شو نو ولا ينقص من عمري د د دې عمر کې کمې ناراضي کله کمې راځي چې کله دې پیدا شو کنه یو ورځ پکې کم شو دوه کم شو درې کم شو نو دوه کتابونه دي یو کتاب کې د عمر لیکل شي چې دومره لري په بل کې لیکل کېږي چې دا کمیږي الټه ګنتی شروع شي کنه د 60 نه 60 پورې د عمر دی نو کته نه 1 نشور 1 دا 60 نشور شي 60 یو کم 60 58 پکې د سره روان شي دوی مقصد دا دی چې دینه مراد دوه کسان دي الله په یو تقدیر کې د دوو کسانو د هغه مې لیکل عمرونه اقا یو تقدیر دی د یو مش په تکاله د بل دیر شکاله دا الله دا کار کوي چاله کم عمر ورکی چاله زیات ورکی او یاتنا مراد خیر او برکات ولا ينقص من امري الا في كتاب خیر او برکات څنګه بای سړی په لږ عمر کې ډیر غټ غټ کارونه وکړي لکه ګور دی ائمه امام نتیمیه رحم الله دا څومره کتابونه غولي کړل عمر څومره د دې ځنه بل دلیل عقلی دی وم دلیل عقلی او د دې تعلق د عالم سفلی سره دی څنګه چې د انسانانو په عمرونو کې تفاوت دی او هغه یو شان کې دی نشي دغه شان الله په دې وبو کې یواله کې دی نشي یو شان کې دی نشي ځنې وب تروی دی یو بخواګی دی دو سمندر دی یو خوږی وب دی بل تروی دی څنګه چې دا په یو شان نشي کېدی دغه شان موحد او مشرک دواړه یو شان نشي کېدی ها دا کې دی شي چې یو موحد بهادر دی شجاعت ته سخاوت ته پکې مشرک کوم دغه شجاعت او سخاوت شته لیکن د مشرک ورته عقیده خرابه ده اهم شی چې د عقیده په وبو کې اهم شی چې دی سکل د وبو چې سکی نو هغه تروي وبو خو نه سکل کېږي د دې وجه نه څنګه چې دا وبو کې هغه کې مساوات نشي راتلی دغه شن موحد او مشرک دواړه یو ځای کې دي نشي الله وایي وما يستوي البحران ټول روان دي هر یو خپل خپل په ډیوټي لګیدل ذالکم الله ربکم د دې صفاتونو ول الله تاسو رب دې کوم چې دا مخکې ذکر شو له الملک خاص اغلره بادشاہی دا په دې بادشاہی کې دا تاسو شریک نشتی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر نفي د شرک په دعا کوي تاسو چې چاته وازونه کوي هغه چې شیخ اختیارمن نه دي الله وی والذین تدعون کسان چې را بلی دغه علی حول من دونه ما سوا د الله نه ما یملکون من قتمیر اختیارمن نه دي مالکان نه دي من قتمیر د پوستکی د اډو کې د کجوري قتمیر هغه پټ ته ویل کیږي د کجوري چې کولاو کې کنه د پاسه نه چې کوم سړی خوري هغه تنه لر کی لاندې په دې اډو کې منی نری سپین پټ تاوي نن چې روزه ماته وای کنه هغه کې وګوره نری سپین پټ پتاوي الله وی دوی د دې اختیار منني اشاره دوه قسمه یو دا چې دوی دا پټ چې دې کنه دغه اډو کې نه دم سالم نشي راوخره اختیار منني دویم دو سره اختیار د دغه د پټ عمرم نشتی دغه د پوستکی مروا دو سره اختیار نشتی ځکه عرب قطمیر په هغه ځای کې استعمالي چې ملکیت پکې بالکل نه اختیار پکې بالکل د چانه بالکل قلت د پاره استعمالي نو ځکه قطمیر وي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم که چرته واوري اوري خو نه خو که چرته واوري نو مستجاب لكم تاسو دا جواب نشي درکولې مستجاب لكم تاسو قبول تیا نشي کولې مشرکین وته وي اسی چغي وباسي اوازونه ورته کوي تاسو ځوان شي قبولولې و یوم القیامت یکفرون بشرککم او فرض د قیامت انکار به کوي تاسو د شرک نه څنګه انکار وکړي ځکه دنیا کې دا مشرکین بلاړل کنه او دوبه دعاګانې کولی بابا زما د دعا الله ته وای چې قبول کی بابا ته وی بابا زما سفارش وکړه الله ته ولی ته ولاړو قبر ته یا به مزار ته ولاړ یو بت ته ولاړو نو د قیامت پر ځ دغه اولیاء دغه نیکان خلق نو یکفرون بشرککم انکار پکې تاسو د شرک نه ولا ينبئك مثل خبير خبر نشي در کولې تا ته په شان د خبر خبردار ذات څنګه چې هغه خبر ورکی کنه دا سي تا د بل څه خبر نشي در کولې یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی اے خلقو تاسو یې نه هم دلیل عقلی اے خلقو تاسو یې فقرا فقرا الفقرا یې چې په دې فقر کې هم تاسو کمال ته رسیدلی یې کامل فقیران محتاج فقرا مطلب څه محتاج تاسو الله ته والله هو الغنی دا الله دې بے پروا الغنی غنی ذات دې بے پروا دې الحمید ستایل شوی دې ګور کله کله د حمید صفت ولې وي ځکه کله انسان چې لږ بے پروا شي د خلکو نه کن لا پروايي اختیار نو خلق داغه صفت نه غنه نفرت شروع لیکن د الله صفت غنی بے پروا ای یشا کچری او غواړي دا الله تعالی بو بزی تاسو ختم به کی تاسو فنا به کی تاسو ویاتی بخلق جدید را بولی نئے مخلوق وما ذالک علی الله بعزیز نه دې دا کار په الله باندې ډیر ګران دا په الله باندې ګران نه دی اشاره ستا چې کامل تصرف دا الله دی هغه حاجت راوي ذکر کوي چې د هغه معبودینو نه غختل کول کنه هغه معبودانو مشرکانو دوه ورته استاد قیامت زموارم سره استاد کته ته دې ته ګناه ورسید کنه زموارم دا زما په غاړه الله وی دا دروغ وی ولی ولا تزر وازره وزر اخرى یو سړی سره بار درون شوی د قیامت پر ځای او دو ته आवाज ورکړي چې دا ما سره زما دا درون بار لږ سپک کای ما سره اوچت کای الا حملیا خپل بار تا نو لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا نو نشي پورته کولای غیلره هیڅ ولو کان ذا قربا اگر چې هغه قریبي رشتہ دار هغه رشتہ دار ته وشر دا پیټه ما سره اوچت کا الله هغه رشتہ دار وسر دا پیټه نشي اوچتوله انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه اوس د فدی وهم کوي چې نبی علی السلام قران عظیم تر دې پر دلایل پیش کړ عقلی دلایل پیش کړ نقلی پیش کړل او دا خلک خو نه سميږي نو دو باندې د چا خبره اثر کوي استاد خبره په چا باندې اثر کوي دا قران په چا اثر کوي نو قران وایي انما تنذر الذين يخشون ربهم یقینا ستایر اثر ور کوي هغه کسان ته يخشون ربهم چې یریږي د خپل رب نه بل غیبي په وخت په حالت د نه لیدلو کې الله یې نه دلیدلې یریږي تنه داغه پزړه کې یو یره ده نو دې سړی منې ستا غیره اثر ورکي دویم واقع مصلا چې د موز پابندي کوي ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه چا چې ځان پاکو یقین پاکواله فائدہ یې د ځان د پاره ده وإلى الله المصير خاص الله تکرزیدلی وړون ته چې څنګه لار نخکاری خابت نه پیژني چې سوی لاس نه لګولې دارنګ روزه شپه نه پیژني تیار ورنا نه پیژني دا ورته پته نه لګي چې په دې لار باندې کډر دې کشری ریزو پکړتاو شي دا پته ورته نه لګي وړون دې کنه نو دا ړون د د مثال د سره مشرک مشرک په شان د ړون دی اول بصیر کتون کې په شان چاره د موحد چاقت الله خاري رزش په رڼا تیاری په دې ټولو کې فرق دی الله دا دواړه نه دي برابر دغه شان موحد او مشرک نه دي برابر ولا الظلمات ولا النور ندی برابر تیاری او رڼاګانی تیاری د مشرک هغه عمل له شرک کفریات بدعات هغه تیاری دي ټوله او نور هغه رڼا رڼاګان چې توحید سنت د پیغمبر دا رڼا ده دا دواړه نه دي برابر او ولذ ذل ولا الحرور نسور یو نګرمی دا دواړه نه دي برابر موحد ته داغه د عمل نتیجه بس ملایږي جنت په جنت کې څه شي آرامي راحتي او ګرمي او تکلیف او راحت دا نه دي برابر څنګه چې ګرمي او سړزي سورې هغه نه دي برابر د قشن عمل د موحد او عمل د مشرک نه دي برابر وما يستوي الاحياء ولا الاموات سلورم مثال نه دی برابر هغه ژوند دی ول اموات نه غمړي دا مړی او ژوند دی نه دی برابر څنګه چې مړی دا غونه تمام قوت سلب شو تمام قوتونه دین سلب شي نه اوري نه پويږي نه حرکت کولی شي نه خوراک کا کولی شي او چې کوم ژوندې دی هغه کې تمام قوات موجود دي هر شی پیجنې خر حرکت کوي اوري الله څنګه چې ژوندې او مړ نه دی برابر دغه شان د موحد او مشرک نه دی برابر ان الله يسمع من يشاء یقینا الله تعالی اورول کوي هغه چاته چې خوښ شي ان الله يسمع من يشاء یقینا الله اورول کول شي هغه چاته چې خوښ شي وما انت بمسمع من في القبور ته نشي اورول پیغمبر هغه چاته چې په قبرونو کې دي په قبر کې څوک پورته پیغمبر تعالی تورته نشي اورول ځکه غمړ دی روح ورسره نشتی کنه روح او یا علین کې دی ایا سجین کې دی دغه ته خوغه لاش پرته هغه جوسه پرته ده هغه هم خاورې شي ده ان انت الا نذير نه پیغمبره مگر تیر ورکون کې ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا یقینا لګلې ته پیغمبره منګه بالحق په حق سره بشیرا و نذیرا زیر ورکون کې او ير ورکون کې وان من امه الا خلا فيها نذير نشته دې هیڅ یو امت الا خلا فيها مگر تیر شي دي پاغي کې ډیر ير ورکون کې الا خلا فيها پاغو کې الله ير ورکون کې لګلیو والزبر اپوازونو سره وبل کتاب المنیر او پاغه کتاب رڼا والا یعنی غټ کتاب زبر هغه صحیفه واړه کتابونه غور ترا وړیو او غټ کتابونه تورات ورته راوړیو نو هغه دا غن انکار وکړ نو ثم اخذت الذين كفروا فكيف نك فكيف كان نكير الله بیا اونې سما هغه کسان چې کفر کړو نو سرنګو شو عذاب زما الله وي زما عذاب څنګه الم تر الى الذين الم تر الى الم تر ان الله ان انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا الوانها وغرابيب سود د دې جن لسم دلیل عقلی ذکر کړي او په دې کې اختلاف د ثمرات ذکر کړي اختلاف د رنگونو ذکر کړي چې دا ټول سيزونه الله پیدا کړی دي په دې کې څه دی قدرت الله ذکر کوي چې ګور مختلف رنگونو والا سيزونه پیدا کړی دي مخکې چونکه عام خطاب وکړه دا اوس خاص خطاب کوي خطاب کوي نبی عليه الصلاه والسلام ته او امت ته هغه خلقو ته چې پاغو کې نابت ته وی الم تر ان الله انزل من السماء اتنه ګوري چې یقینا الله پاک راوري د برینه او فاخرجنا به ثمرات راو باسو الله وی من پاغه سره میوي مختلفا الوانو چې مختلف رنگونه دا وي الله یې ګورا یو قسم اوبدي د بر نه راغلي دي یو قسم زمکه د پاګه کې دا میوي ولاړې دي مختلف قسمه سیب دې انګور دې کجوري دي نور دا ولاړ دي بر نه باران شو او د قارغه په شان تور ګوره د رنگونو اصل سری درې رنگونه په دنیا کې اصل رنگونه درې دي یو دی سور بل تور او بل سپین دا درې اصل رنگونه دي دا مختلفون الوان مختلفون الوان هاي چې وی کنه کله چې سور د سپین سره یو ځای کې کنه دینه بل کلر جوړ شي کله چې دقه کې ته بل واچې نه هغه بل کلر جوړ شي دا کوم خلک چې د پریس کار کوي کنه هغه ته دې کې ډیر زیات مهارت یا کوم خلک چې د رنگ کار کوي غټ غټ کاریګری هغه ته پته لګي شین چې په سپین کې واچې بدليږي یا فاتح ته نه جوړيږي یا غامق کیږي سور او تور چې یو ځای کوي هغه نه بل کلر جوړيږي دا مختلفې کلرې دغه نه جوړيږي دی اصل کلری درې دي نو هغه درې وړه ذکر کړی نو الله وی کذالک دغه سین نما یخش الله من عباد العلماء یقینا یریږي د الله په بندیانو کې د الله نه علما انما یخش الله من عباد العلماء العلماء کوم علما علما د قران عظیم عام علما نه د دې وجنه سفیان سوری رحم الله وی چې درې قسم علما دي یو عالم بالله وباحکام الله دویم عالم بالله دریم عالم باحکام الله درې قسم عالمان شو عالم بالله وباحکام الله هغه عالم دی چې هغه په قران عظیم باندې عالم دی دا الله په اسماء او صفاتو باندې عالم دی او یو عالم هغه دی چې عالم بالله صرف په قران باندې عالم دی نور احکامات ورته نه معلوم فقه په دې نه پويږي په مسائل کم پويږي په قران باندې خپويږي دې عالم بالله او دریم قسم دی عالم به احکام الله چې هغه په احکامو د الله باندې پويږي حلال حرام دار څه پیژني لیکن علم د قران سره نشتی اسماء او صفات د الله نه پیژني هغه ور سره علم نشته د دې وجنه هغه کوم عالم چې د الله نه ریګه هغه ولني جوړه قسم لري یو عالم بالله او باحکام الله او دیم عالم بالله دا دوه قسمه دي سفیان سوری وي چې د دو پزړه کې خشیت د الله راځي دو دا کوشش کوي چې د حرامونو ځانو چې اوساتي او عالم به احکام الله چې دی کنه هغه پزړه کې بیا خشیت نه په خابه زمنګ په دې علاقو کې په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ علماو دا مولوی صاحب چې په فقہ کې ماهر دی دا مولوی صاحب په نحوه کې ماهر دی دا په صرف کې ماهر دی دا په منطق کې ماهر دی دا خلق طالبان بوله روان دغه د هر یو مولوی صاحب که په سر بدل راغی تبه بوله راغله تبه پیراغله کنه نو مزار ته روانو قبرون ته روانو منخت به د غیر الله په نوم کولی د غټ غټ مليانو ولی هغه سره علم د قران نو که قران آیات په دې ورته وی کنه چې مولوی چې زرخ شبه کافر کیږي د دې ترجمه څوک کوي ترجمه ونه کوي اګه چې ته چې د مقتدیانو بتنګ کړه بیراشه دې له سوال له علوم لګي قراشه تاسو ته وي الحمد کې الف لام عهدی دي کما استغراقی دي که جنسی دي بیا به حمد په څو طریقو سره راځي حمد دي کې کومه صيغه ده په دې به شروع ترکیبونه به شروع کړو نور ته امیان هغه به نه پوهیدل هغه به واقعي مریض دا ګران دی موږ نه وو نو دا څه چل به ور سره کاو یقینا هغه کسان چې لولي کتاب د الله قران عظیم لولي قران عظیم سره تعلقي دویم واقاموا الصلاه پابندی د منځ کې وان فقو مما رزقناهم او خرج کوي دا غمارو نه چې موږ ته ور کړل سرا وعلانیا پټي او کسرګندی ګور سو قسم عبادت ته اشاره وکړه یتلون کتاب الله دا عبادت لسانی ته اشاره وکړه تلاوت سره په جبه کې کنه دوی مو اقام الصلاه مز عبادت بدنی ته اشاره وکړه وانفقوا مما رزقناهم عبادت مالی ته اشاره وکړه دا سو قسم عبادت ذکر کړه چې دا قسم عبادتونه هغه کوي سرا وعلانیه پټ او سرګنی کوي دا عبادتونه يرجون تجارتا لن تبور او عقیده لري د داسې تجارت کولو لن تبور چې چرته به کار نشي د داسې تجارت کوي چې چرته به کار نشي د الله په وحدانیت ایمان راوړل او دا د کارونه کوي ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم نه مخکې فعل محذوف دی الله د دوه مزدوري خو به ورکم خو د هغې له پاسه نور زیاتې به له ورکوم من فضلي هوټل کې چې خلک روټۍ وخوري که نه بیره راشي نو هغله هغه ورته پرچي لیکلي پیسې نو د هغه پیسې په هغې کې کې دي مثال په تو پنځه سوه روپۍ نو که دا سړی لږ ګزاردار غني مالداري نو پنځوس روپۍ کېږي پنځه سوه د هوټل هغه پیسې پنځوس خپل مطابق دې ټیپ دل ورکی او کله زیات ورکی چې څومره مالداري هغه یې سره ورکی د سخاوت نو الله یو یزيد یزيد او من فضل زیاتی کوي الله پاک دته نور زیات نور ول زیات ور کوي انه غفور شکور یقینا د الله بخون کې شکور بدل ور کوي قبل اون کې والذي اوحينا اليك من الكتاب وهو الحق اوس تسلی وکي نبی اسلام ته والذي اوحينا اغه چې وحي د لګل د مونږ ته پیغمبره من الكتاب چې د کتاب نه ده هو الحق ده حق ده من الكتاب چې کتاب ده دا من تبعیزیه ده اشاره ستا چې د دې قران عظیم یو یو جز یو یو حرف یو آیات حق ده تا ته چې ناظریږي منل کتاب د دې کتاب نه هغه یو حرف دی که یو زور دی که یو زیر دی او کټول آیتونه دي هو الحق دا حق دی مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی دا چې مخکې د دین دی ان الله بعبادی لخبیر بصیر یقینا الله خپل بندیان لره خپل بندیان خبردار دی ولیدون کړي ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه اوس د دې نه تقسیم کوي الله پاک چې ما خپل کتاب چاله ور کړ دې زما دا کتاب ز هر ایر غیر الله نه ور کوم دا کتاب ز خاص خلق لور کوم دی کتاب ته خاص خلق کینوم هغه څوک دی الله چې زی غره کوم نو درې قسمه الله خي چې درې قسمه کسان زه خپل کتاب لور کوم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا بیا ورک منګه کتاب دا قران عظیم الذين اصطفينا غ کسانو ته چې غوړه کړیو منګه چون کړیو منګه من عبادنا د بندیانو زمنګنا الله دا زما خاص بندیانو خدای دې درې قسمونو فمنهم ظالم لنفسه بعضی داسیو چې ظلم کوونکیو په ځان باندې ګناونه ډیرو قران باندې عمل کو په توحید عمل کو خو ګناونه ډیرو په نسبت سره ثوابونو ته هغه ته ظالم لنفسه وي ومنهم مقتصد بعضی داس جګه درمیانو داغو ګناونه ثوابونه دواړه برابرو خو دا کتاب زما په لاس کې نیولې الله وي ومنهم سابق بالخيرات او باز جوړوان دي کیدون کیو په خکار کې باذن الله په حکم د الله دا هغه کس چې دا هغه ثوابونه زیات د ګناونه دا درې وړه قسمه الله ذالک هو الفضل الكبير دا کامیابی فضل ډېر لوی دی الله وی دا فضل لوی دی دې درې قسمه خلق دا درې وړه الله وی دا موحدین دي ولؤلؤ اي جدا ذکر کو فات افسر ولی ځکه لؤلؤ په لاس باندې نه چول کیږي دا په دې ټول بدن باندې خوري لؤلؤا ټول بدن نن څه په کمیس په بار ځکه لګیدلی دا رنګ په پرتوک بلګیدلی لؤلؤا دا مل غلری به خوري کړی وي لاس ته بنگړیا چولی هغه بنگړي سره د سرو زرو اشاره ستا چې لاس د بنگړیا چولی ملغلری په کپړو باندې لګیدلی وي دې بس مهنت نه کوي بیا دې به دا سینا چې ډړ وی لګولي دا هغه خلک چې لاس کې بنگړی اچولي کنه لکه پښتو کې متل لې وی بنگړی می خور دی اچولي چې دا کار نشم کول مطلب څه چې زه حرکت کولې شم بنگړی چې لاس ته وچنو بیا حرکت نکړي کوم زنانه چې دا غوي لاس د بنگړو فول ټکی کنه نو هغه د خدمت مت نه کوي ځکه دا غي لاس کې بنگړي نو دا جنت کې جنتیان لاس ته بنگړي دوه په قلار ناشي ولباسهم فيها حرير او کپڑے بددو په دې جنت کې سي حرير رخم وقالوا الحمد لله الذي عذب عنا الحزن وی بدا جنتیان تعریفونه دي صفاتونه دي هغه ذات سره چې بوت لری که د موږ نه غم هغه غم د دنیا د موږ نه لرګه په دنیا کې موږ باندې غمونه او پریشانیانې وي مسله په بیانولو دا غي پریشانی وا د خلکو تکلیفونو پریشانی غمونه بو نن الحمدلله الله غمونه لرګه ځکه دا دنیا چې دا کنده د دار الغم دی دار الحزن چې ورته دا غمونو د پریشانو زیری ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمونږه خامخه بخون کړي شکور بدل ورکون کړي الذي حلنا دار المقامه من فضله دا الله غزاد ته حلنا چې را دن نکړو الله پاک منګه غ دار المقامتي هغه کور د دیر کېدو ته منګه را دن نکړو کور د دیر کېدو ته دار المقامه ا دې مدرسو کې لیکلي دار الاقامه پوه شو دا دار المقامه هغه زید پاتې کېدو دی رکېدو هغه څه دی جنت نو معلومه دا شو دا دې ته دار المقامه وي مخ کی دنیا دار الانتقالو د دې نتللو دارنګ قبر دار الانتقالو میدان محشر دار الانتقالو او دار المقامکم یو کال دو کال درې کال څلور کال بیمار دی یو سړی دی یخ ولې دایمي نزله د پوزې بدی بیمار دی دی بیماری ستړی کړ دی بای سړی دی روز شپه مهنت کوي لګیا دی ملکی مزدوریانی کوي دا کوي یا یو سړی لګیا دی درس تدریس کوي سار نماز پخینه پوری ماس پخین نماز دیګره پوری ماخام نرسو بیا درس دی دا شروع تدریس مهنت شروع دی دی مهنت باندې سړی شه دی په دنیا کې غمونو پستړې کړو ما نو الله یې ورما ولا یمسنا فیها لغو نه برسي دته په دې جنت کې نه برسي موږ ته په دې جنت کې هغه ستړې والے د غمونو د وجنا ځکه جنت د غمونو نه فارغ والذین کفروا لهم نار جهنم هغه کسان چې کفر کړي دوی لپاره اور د دوزخ ته جنتیان خو مخکې ذکر کړ کنه چې هغه د پاره جنتونه دي لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى عليهم فیصله باندې کېږي په دوه باندې فيموت چې مړ شي دوه به د مرګ سوال کوي دو ګڼ زره وی کنه یا مالک الیقضی علینا ربک دوبغه دربانچی ته وای اے دربانچی خپل رب ته وای چې زموږ بارکه فیصلو کی چې موږ مړ کی د مرګ سوال وکړي او ودعو صبورا کثیرا هغه ځکه هم ته هلاکت په غواړي مرګ په غواړي نو الله وی فیصله باندې کیږي په دوه باندې چې مرګ پراشي ولا يخفف عنهم من عذابها او نشي بس پکې نه د دون عذاب كذلك نجزي كل كفور الله وی داسي سزا ورکوم هر منکر ته وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل دو بچغي په دوزخ کې ځکه په دوزخ کې مخکې تیر شي دي کنه سورې انبیا کې چې دو به یو بل आवाज ناوري چغي به یو بدل تنه چغ ځکه دا تکلیف ته مصیبت ته پریشانې دي نو وهم یستریخون فیها دو بچغي وي په دې دوزخ کې اسب وي ربنا اخرجنا اے رب زمنګا وباسه منګا د دوزخ نه نعمل صالحا چې وکړو منګا غانه کامل نیک عمل کو غیر الذي كنا نعمل غیر دا عمل نه چې من کو په دنیا کې موږ چې دنیا کې کوم عمل کو الله دا غنه علاوه بل عمل به موږ شروع کو الله ورته جواب اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر اولم نعمرکم آیا منګه عمر نو در کړې تاسو ته ما تذکر دومره چې نصیحت قبول کړې تاسو پاغه کې من تذکر چا چې نصیحت قبلاو الله وی دومره عمر می دل نو راکړي چې تا پاره کې نصیحت قبول کړي وي امام بخاری وی چې شپېته کاله الله عمر چاله ورک کنه داغه تمام عذرونه بهاني ختم شي شپېته کاله عمر چاله چاله ورک تمام عذرونه بهاني ختم شي قیامت په دې الله ته دانش ویلې چې الله ما واپس ولې عذر ختم دوت الله وی کنه چې تاسو له ما عمر درکړیو دومره قدر خو مې را کړیو کنه چې تاسو نصیحت اخستې وي وجاءکم نذیر راغلی او تاسو ته ير ورکونکې فذوقوا فما للظالمین من من نصير پس اوسه کې نشته ظالمان د پاره سو کوم دادي ان الله عالم الغيب عالم العالم الغيب السماوات والارض انه عالم بذات الصدور یقینا الله تعالی عالم دی په پټ سيزونو د اسمانونو د ځمکو الله عالم دی الله عالم دې په پټ داس باندې زموږ انه علیم بذات الصدور یقینا دا الله په دې په خبرو چې پسینو کې پټې دي پسینو کې دي هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا اوس د دې زنه بل دولسم دلیل عقلی ذکر کړي مخکې ذکر کې چې عالم پارشي باندې څوک دی یو الله نو دلته چې الله عالم دی پارسه باندې نو ار چاله الله دغه استعداد مطابق خلافت ورکړي دي ار چاله دغه استعداد مطابق خلافت ورکړي دي الله په دې باندې پوه دی څوک د کور مشر کړي دي څوک د خاندان مشر کړي دي څوک د علاقې مشر کړي څوک د وطن مشر کړي چانه قائد جوړ کړل دا خلافت خلایف چا جوړ کړی الله فمن کفر فعليه کفر چا چې کفر وکړو پاغه منی سزا د کفر داغه دا ولا يزيد الكافرين كفرهم نزياتي کوي کافران لا کفر داغوي پنيز درب د دې لا مقتا مگر غصه غصه د الله د په کفر منی زیاتیږي که دو ترقی کوي په کفر کې کنه مدا د الله غصه زیاتې ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خساره مخکې وی من کفر چا چې کفر وکړ نو دلته وی چې راشه اوس داوخه تاسو دي شریکانو څه پیدا کړی دي دوی څه پیدا کړل قل ارایتم او پیغمبر اپ وای تاسو په خپل شریکانو باندې الذين تدعون اغه چې تاسو را بلې من دون الله ما سوا د الله نه ارونی ماذا خلقو من الارض او خی ماتا سیشه پیدا کړلې دو د دې ځمکې نه ګوره درې قسمه دلایل ورته پیش کړي یو دلیل سفلی بل علوی او بل دلیل وحی درې قسمه دلایل ورته پیش کړي چې ته چې چا تر مدد شوی ارونی ماذا خلقو من الارض او خای څه شي پیدا کړل هغه د زمکینا دلیل استفلی په دې زمکه کې څه شي پیدا کړل ام لهم شرک فی السماوات یاشته دوله برخه په اسمانونو کې دوله برخه شته په اسمانونو کې نشته دیم دلیل هغه دلیل علوی ګوره د السماوات سره شرک تل کا برخه ځکه چې دوه خبره رسیدې نشي نو صحیح صدان شته حساب پکې شته الله وینا اما تینام کتابا فهم علی بینتین یا ورکړ دی الله وی دوی تما کتاب دلیل وحی فهم علی بینتین نو دوی کار په دلیل مننی دغه کتاب نه د کتاب علما ورکړي دوه کتاب لولي او دوه په کار دلیل مننی بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بل ایای د ظالمونه بلکې وعده نه کوي ظالمان د باز د باز سره لا غرور مگر دو کور کول و ان يمسسك ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده وذا د لسم دلیل عقلی مخکې عجز د معبود من دون الله ذکر کړ په تمامو مثالونو چې دا کمزوري دا استشي کوله اوس الله تعالی خپل عظمت خي الله وي زما عظمت تو ګرا ايم سسک ان الله يمسك السماوات یقینا الله تعالی راټینګوي اسمانونه او زمکي ان تزولا چې اون خوځيږي پتا سو باندې مشرکین او مکه هغه دا هغه ته پته ولګی چې يهود نه سوار خپل انبیاو نه انکار کوي نو دو قسمونه وکړه ک الله چرته من کې پیغمبر راولېږي کړه من بداغه اتباع کو من بدا خلاف نه کو نو الله وی واقسموا بالله جهد ايمانهم قسمونه کړی دو په الله تعالی باندې پاخه قسمونه لئن جاءهم نذير کچرت راشي دوته ير ورکونکې نو لا يكونن اهدا من احد الامم نو ضرور دو بخ هدایت ول شي د هر یو د دې امتونو نه څومره چې دا امتونه مخکې تیر شوي دي نو د تمام امتونو نه دو بزیات هدایت مندون کې شي من احد الامم دا مالک ورته आवाज کوي او پسې روان نو هغه په مخ ته نو صحرا غریب نشي راټینګول بیا نو الله وی دقه شانی دوه تختیدل د دې پیغمبر نه داغه د منولنا دوه قول قسمونه کړو استکبارا فی الارض دا مفعول مطلق دی د فعل محذوفه استکبروا استکبارا د وجه د لوی کولونه د پس مکه کې د نفرت ولې وکړه دا ولې او تختیدل ځکه د وجه د لوی کولونه د پس مکه کې و مکر السیئ او کوي دو ناکار عمل ناکار چلونه دو کول ناکار چلونه کول بد چلونه کول او لا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق او نراګي روي ناکار چل نه راګیروي نه کار چلول الا باهله مگر حقدار داغه لا يحيق ب... لا يحيق المكر السيء نه راګیروي نه کار چلول الا باهله مگر حقدار داغه سوق چی بل تخیری کوي یا ورته کړی کني نو په هغه کړه کې په خپل رغړي یعنی مطلب دا دی چې چاته فریب جوړ ک نو دې اقا فریب کې په خپل ایثاری د دې وجنه کعب اخبار کعب الاخبار اگر هغه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته وی چې زمنګ په کتابونو کې دي من حفر لاخي حفرتن فهل ينظرون الا سنت الاولين انتظار نه کوي دوی مگر طریقو ډومبنو هغه ډومبنه طریقې سوي چې پاغو الله عذابونه راوستیو فلن تجد لسنت الله تبلیلا او بنو می چرتا طریقې د الله تعالی را بدلیدل ولد تجد سنت الله تحویلا او چرته به اونو می طریقې د الله لرا ګرځیدل ګور تبديل مطلب څه دی تبديل او تحويل کې فرق څه دی وکانو اشد منهم قوه اغو ډیر سخت د دینه په قوت کې ډیر پهلوانانو وما كان الله ليعجزه من شيء دکانه خبر پټته وما كان الله وما كان وما كان الله ضعيفا ليعجزه نه دی الله بے وسه کمزورې نه دی الله کمزوري بي وسه او غوی له هیڅ الله من هیڅ کمزوري نشته الله بي وسه نه دی په سیمانه په اسمانونو کې نه پزمګو کې انه کان علیمن قدیر یقینا د الله په قدرت ولده ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ولو یاخذ الله کني ولي الله تعالی خلق لرا بما کسبو په وجه د عملونو د دوی کوم بد عملونو چې دوی کوي نو ما ترکا لا زهرها نو به پرېخه پشاد د اسم کمر من دابت زند سر الله وی کدا دوی خلق د بد عملو د وجه نه ما سزاګانی ورکولې نو په مقدس مکه به یو زند سر نو پاتې شي یو حیوان بنو پاتې شي علا ظهر من دابه ګوره په دې کې اشکال لري چې ګناه انسان کې نو سزا دابو ته ولې ملایږي حیوانات ته ولې ملایږي هغه ولې علا کیږي وې دا ځکه چې کله په یوزمکه باندې ظلم شروع کنا نو الله باران ودري رحمت د الله ودري کې پاغه زمو نو چې باران ودري کې نو کته رزقونه غیا غانې نه کیږي قحطونه شي نو سزاګانې بیا چاته ملایږي هغه حیوانات تم ملایږي ځکه هغه ته واخه نه ملایږي او ورته نه ملایږي ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى لیکن الله ورستو کو هغه نیټه مقرر تا فاذا جاء اجلهم کله چې راشي دا نیټه فإن الله كان بعبادي بخبير بعبادي بصيرا یقینا الله تعالی خپل بندیانو باندې لیدونکي دی صورت نوم دی صورت قاضیه فیصله کوونکې دا رنګ د دې صورت نوم دی صورت العظیمه د عظمتونو رشان والا دا رنګ د دې صورت نوم دی صورت المانعه د دې ګڼ نمونه دي او ګڼوالي نمونه دلالت کوي په شرافت د هاشم رب د دې صورت د مخکې صورت سره یو سوجو سره دی اوله وجه دا ده چې مخکې صورت کې اثبات د توحید شو په ادله او عقلیه سره نو دلته اثبات د توحید کې په ادله او نقلیه او په دلیل نقلی سره من صاحب یاسین دارنګ مخکې صورت کې په وم نمبر آیات کې ویلو مخکې صورت کې ویلیو چې لهم مغفرة و اجر کبیر نو دلته وی په یو لسم نمبر آیت کې داغه نه ترقی کوي دارنګ مخکې ویلی ولن تجد لسنت الله تبديلا نو دلته په 29 نمبر آیات کې داغه مثال ذکر کړي دارنګ سلورم رب دار چې مخکې توحید ثابت کې په ادله او نقلی او عقلی او سره نو په دې صورت کې دعوت ذکر کړي دعوه خي د دعوت طریقه خي چې تب دعوت د توحید څنګه ورکړي هغه طریقه خي څنګه چې رجل مؤمن دعوت ورکړي او په دغه طریقې به دعوت ورکړي داوه د دې صورت اثبات د صدق د پیغمبر صدق الرسول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدق په کثیر کوي خلاصه د صورت په دې صورت کې درې بابونه دي اول باب کې پنځلس آیاتونه دي او په دې کې اول دعوه توحید ده په دې صورت کې دا درې بابونه دي اول 31 نمبر آیات پورې دي په دې کې اول شهادت د قران عظیم ذکر کوي په داوی باندې او بیا به مقصد د داوی ذکر کوي بیا په سلور آیاتونو کې بشارت وی بیا به دلیل عقلی مختصر او اثبات د توحید او د قیامت پکې په اخر کې یاسین والقران الحکیم دا یاسین دا د حروف مقطعات نه لوی فائدې په دې کې سره چې تنبیه د په اعجاز د قران عظیم باندې بعضو دا نقل کړی دي چې دا یاسین د دې معنی څه ده بعضو دا نقل کړی دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې د دې معنی د یا سید البشر او یا د دې معنی ده یا سید یا رجل د دې دا معنی ده بعضو دا ویل چې دا یاسین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دی او امام قرطبی علامه ماوردی هغه دا نقل کړي او هغه روایتونه راوړل په دې کې باقی ده لیکن هغه روایتونه تمام ضعیف دي کمزوري چې دا د نبی علیہ السلام نوم نه دی والقران الحکیم قسم دې په قران چې حکمتون والا دی ګور الله په قران عظیم باندې قسم وکړ ولی ځکه چې قسم کوونکی عظیم ذات دی نو اشاره شوه د عظمت د قران عظیم ته چې دا قران عظیم ډیر عظیم کتاب دی الحکیم دی حکمتونه ډکته انک لمن المرسلین دا جواب قسم یقینا پیغمبرات ته ضرور رسولانو نه ته الله ما د رسولان نه ګرځولې علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم یې په لارې نه غبندې دا دویم جواب قسم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم نازل کړي دي پتا باندې نازل اول العزيز الرحيم هغه غالب مهربان بادشاہ تا منی دا کتاب نازل کړي دي څه د پاره لتنذر قوما ما انذر باهم فهم غافلون لتنذر قوما دې د پاره چې ير ورکه هغه قوم ته ما انذر اباهم چې ير نو ورکړې شي پلارانو دا غوته فهم غافلون ناغه به پرواو غافلو به پروا اشاره ستا چې پیغمبره ته دې قوم تراله دا قوم ډیر زیات محتاج اوستا ستاره دعوت ډیر زیات محتاج او ځکه تو غافل وکړه دغه غفلت ختمولو لپاره الله تعالی راولېګلې لقد حق القول على اکثرهم یقینا پوره شوی دا یقینا پوره شوی دی حجت په ډیرو باندې فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي لقد حق القول على اکثرهم څنګه حجت پوره شوی دی الله پیغمبر میرا ولېګ د پیغمبر راتل دا حجت اتمام دی نو اوس که الله عذاب راولي نو راولي ځکه الله وی زه یو قوم لا غل هغه پر عذاب نور کوم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله وی د اتمام د حجت لپاره مې ولګل دا پیغمبر لقد حق القول عليه یا د قول نه مراد عذاب دی فهم لا يؤمنون فزو ایمان نه راوړي ان جعلنا في اعناق مغلالا فهي للاسقان فهم مقمحون نبی علیہ السلام په مکه کې حرم کې هم مسکو کافر صلاح وکړه ابو جهل دې ټولو چې راځي دنه مونږ نه منکو دله بدی کور کو یا بوله ګټ رواچو سیشه بول رواچو نو خلاص پښتنه دو ابو جهل چې څنګه راغی کنه وی ګټ راچو د الله سي برون خدي سټ یا خو هغه واقعیت اشاره ده نو ان جعلنا فی اناقهم یقینا اچو منګه د دو پر سټونو کې توقونه فهیا الی الاسقانی نو هغه تر زنو پوری دي فهم مقمحون د دوه سټونه شاته اړول شي دي فهم مقمحون د دې یو معنا ده دا توق چې کنه غکته او کله توق چې بر دي زنی پر داسې ورسی کنه دا شاید خشنه بر ګوري نو د الله وی د دوه سټون ته مې د توقونه چول چې هغه بر دي زنی پر رسیدل یا مقمحون معنا ده سرونه د دوه پورته کړی شي دي سرونه نو داسې پورته دي د دې دغه د وجنه یا خدا دغه واقعیت اشاره یا الله عذاب د قیامت ته اشاره کوي دوزخ چې د قیامت پر د دوه سټون ته به توقونه واچوم او دا توقونه مې چول سټ ته واچول کنه دوزخ کې نو دوه برا سټ د قشنې بر نیولې کته باندې شي کوت کته عذاب بول ورکو او یا دا الله یو مثال ورکړي وجعلنا من بين ايديهم الله وی جوړو منګه مخکې د دونه دیوال ومن خلفهم سد او رسو د دونه دیوال دا ماغه واقعیت اشاره ابو جهل راغې غټي گزاري کو نو الله ورته مخ نه دیوال جوړ شاته دیوال راګېره نو د حیران شو چې دا څنګه چې ماته خو شي نه ښکاري الله ورته مخ رسو دیوال نه جوړ نبی علی السلام حفاظت الله او باز وینا دا هغه قیامت سره ولګوا هغه توجیه وکړه چې دوزخ ته الله بوزي نو مخې ورو دیوالي ورستو به دیوالي نو اشکان لذي چې مخې ته دیوال رستو ته دیوال نو خي طرف او ګس طرف خو ته نوزګار دی کنه مخې ته به دیوالي ورستو به دیوالي نو کله چې دې دې غړ تر مخې د مخ په دې غړ دي شي کنه نو دا غړ به هم دیوالي کنه مطلب څه چې هر طرف ته دې مخ کوي نو هغه طرف ته به دیوالي دا یره په چا باندې اثر کوي کنه کوي کله یره ته پیدا نشته نو الله وی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن یقیني یره ور کوي ته فائدہ فائدہ نه کوي یره غچاتا چې دا بيداری کوي د نصيحت د قران عظیم ستا هغه یره فائدہ نه کاغه چا د پاره دا اتبع چې تابع شي د ذکر د قران عظیم او خشی الرحمن او ویریږي د مهربان بادشاہ نه ګوره دو صفاتونه ولا ذکر کړ هغه چا منه بس تا انذار سرکی چې پاغه کې اتباع د قران عظیم وي اتباع د قران او دویم پاغه کې خشیت د رحمان وي اتب من اتبع الذکر اتباع د ذکر کوي ذکر نه مراد څه قران دی چې دې قران عظیم پس روان دی او د الله نه یریږي د رحمان نه نو استاد انذار او استاد بیان او پیاسر کوي ونكتب ما قدموا اثرهم او لیکو مونږه هغه عملونه چې دوه مخکې لګي و آثارهم هغه عملونه چې رستو کوم پاتې کیږي ان نحن نحيي الموتى الله من ژوند کو مړي یا خو تن عام مړي مراد دي چې دا مړي به قیامت پر ژوند کوم یا د نحيي نه مراد څه شي هغه ژوند کو مونږه یعنی موحدان کو الله مونږه هغه د مشرکانو نه عقیده ولا سم کو مشرکان هغه عقیده د شرک ولا ختم کو موحد کو او نکتو ما قدموا اثرو لیکو منګه غمرونه چې دوه مخکې لګي کوم عمل کدو خو کا کبدو کو د کتابت نه مراد څه شی دی هغه کرامن کاتبین ته نه مراد دي چې هغه په دې ګوناست او عملونه لیکي د ښه عمل کې کبد کوي هغه عملونه د لیکل کېږي و آثارهم هغه رستو پاتې کیدونکي عمل رستو پاتې شوی عمل واثارهم او بعضی وی ما قدموا اثارهم د دینه مراد څه شی دی هغه قدمونه چې جمعه طرف ته اخلي دي جمعه تر روان دي کنه نو هغه قدمونه ولا موږ لیکو چې دی الله طرف ته روان دي دا رنګ آثارهم هغه قدمونه هغه نیک عملونه چې دوی کی جمعه ته جوړ ک هغه جمعات عمل د پر لیکل کېږي د د مرګ نرس کده کوی او کنيست لارې جوړې کړې هغه یا یو سړی بد عمل یو کړی غانی ویلی هغه غانی رست ویل کېږي د ته داغه هغه ګناه ملایږي یا ظالم بادشاہ دی هغه ولګ ټیکسونه ولګول ټیکسونه په قوم په عوام ولګول دغه بادشاہ ته نه لړ دغه ټیکسونه شروع دي د دې ګنا دغه بادشاہ ته دغه مشر ته برسي دا رنګ نور کوم ګناونه چې ګناو کې هغه ګنا رستو پاتې شي هغه ته آثار هم وکل شی نحصیناه فی امام مبین هر سیز را کړ کړه دې موږ په کتاب کار کې امام هر هغه چاته وي چې هغه پسې اقتدا کیږي د دې وجنه کتاب ته تورات ته مخکې امام ویلو کنه نو مطلب څه هر څه چې راګر کړي د منګه د عمل نامې ته او لوح محفوظ ته سو امام وته وضرب لهم مثلا اصحاب القريه فکذبوما نو دو تکذیب کو دا غدواړو پیغمبرانو نو فعززنا بثالثن نو کلک منګه په دریم سره ګوره دا د سوکوی د عیسی علی السلام استاد ال دو ولګ عیسی علی السلام یو کلی ته دعوت ورکړ چې ال تلاړ نو هغه داغه بیزتی شروع کړ داغه دوو نو درې مور پسې لاړ اوس صحیح خبردار د عیسی علی السلام نو دا مستقل پیغمبرانو ځکه الله فعززنا بثالث تایید ولا موږ په دریم سره وکړو دریم سره موږ کلک کړو دا دریم سره نه الله ولېګه ځکه الله فعززنا فقالوا ان اليكم مرسلون او دو یقینا موږ را لګلې شي موږ پیغمبران یو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا او دو نه تاسو منګر بنديان یې زمون غوندې الا بشر مثلنا بندگان یې زمون غوندې اشاره ستا چې دا پوخانه د مخکنو امتونو دا خبره شروع ده چې پیغمبر به هغه چې هغه به بشر نوي پیغمبر به هغه چې هغه به بشر نوي که بشر نه هغه پیغمبر نه وما انزل الرحمن من شيء او نه دی نازل کړي رحمان هیڅ چیز من شيء ان مرسي وحي ده چې د نه زرا ذل کړي مهربان بادشاہ من سشت وحي ان انتم الا تکذبون نه مگر تاسو دروغ ویون کیای خپل پر داوا کې تاسو خپل پر داوا کې دروغ جن یې قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون او ورته پیغمبرانو اولا مسنکم من عذاب علیم خامخ او برسیږي تاسو زمونه طرف نه عذاب درناک موږ به تاسو لپاره غټه سزا راکو او به وجنو حلال بکو زای د دې نه موږ دا مسله تاسو نه من هغه پیغمبران ورته قالو طائرکم ماکم اوس دا رجل مؤمن راغی یو رجل مؤمن مخکې سورې قصص کې ذکر شوی وګوره الته ذکر کړیو وجاء رجل من اقصى المدينه او دلته وی جاء من اقصى المدينه رجل الته جاء سره متصل رجل راو او دلته وی جاء من اقصى المدينه دولي دا وی د دې وجنه چې الته د نبی بچاو د مرګ نه د پیغمبر بچ کولو د مرګ نه د قتل نه موسی علی السلام پس هغه حلو کړ کن طریقه وکړه چې دی وژني نو ال تراغه جا رجل پاغه تا دیوا چې وخت ځای نشي نظر راورس جا رجل او دلته بچاو د پیغمبرانو د تکذیب نه چې زو تکذیب مکوي نو ځکه جاء من اقصى المدینه نو هغه ډیر اهم د دینه نو ځکه الته جاء رجل نو دلته جاء من اقصى المدینه رجل راغه د لری طرف د خار نه یو نارینا رجل ورته وی رجل دا د دنو حبیب النجار او دیو شپن کېو دا کوم استادان چې دوراغلم دو کسانو بیا درې شو دته اول دعوت د کلی نه بار ورکړ ځکه همیشه غریب سړی د لری پاتې کی کلی نه باري نو د الته دعوت قبول کړي رجل مؤمن دې مؤمن شو نو بیرته دې چې کلی ته رااله د کسان شور شو دلته نو درا منډه کړ چې زما دي استادانو ته دوی ته چا سووي نو راورسته دغه ته نو قال يا قوم اتبعوا المرسلين او د اے قومه تابع شي روان شي تابع شي د دې را لګلې شو د دې پیغمبرانو خبره ومني اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تابعداري دا غچا چې نه غواړي تاسو نه پرې منې سه بدلا سه عوض تاسو نه غواړي وهم مهتدون او دو دې هدایت والا دو ته هدایت شوی دی دا خو هدایت والا خلق تراشه دو خبره ومني نو هغه ورته ستاسو عقیده ده ته ولې د دوه عبادت نه کوي دا مرګرتیا کوي دی او مالی لا عبد الذین عبد الذی فطرنی و الیه ترجعون څه دلیل زما د پاره چې بندګی نه کومه دا غزاد فترنی چې اول سر نه زه پیدا کړم ویلې ترجعون خاص هغه ته ګرځول شي خاص هغه ته ګرځول شي ما سره څه دلیل چې داغه بندګی نه کومه ما له پکړ چې داغه لغه بندګی وکم نو زه داغه بندګی کوم اتخذ من دوني آلهه ان يريد الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا اوس ګوره مسئله شروع کړ دومره بهترین انداز سره ایا ونی سمز ما سوا د الله نه الہتن نور معبودان ای یریدین الرحمن او کچری غواړي مال را مهربان بادشاہ رحمان ذات بذر سزرر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نو نشی لري کوله د معنا سا شفاعتهم شان سفارش د اوسې شي ولا ينقذون انما بچ کولی شي د عذاب د الله نه ځکه د بش کولو دوه طریقې کنه یا خو سړی ډیر مضبوط سفارش او سفارش څه ته وایي چې سړی د هغه کوم سړی چې اراده کړ دا دغه اراده بدل کی لار چې سفارش کې دغه اراده بدل کی نو دوه غني د الله هغه اراده بدلول شي چې الله مر کوم عذاب سزا راکړي دویم ولا ينقذون سړی ضروري راشي د بل نه اخلاص نو دود الله نه من خلاصول شي نشي خلاصول اني اذا لفي ضلال مبين اني يقينا ز په داسې وخت کې چې د دې الله نه خلاف شمه او تاسو دین تراشم نو لفي ضلال مبين خامخه په گمراهی ښکارا کې بیم چې زه د توحید پریدم د الله وحدانیت پریدم اته تاسو په تراشم نو هغه ورته ستا ساقیده ده ته سو خپل عقیده اظهار خو کنه دوی ان امنت بربکم فاسمعون یقینا ما ایمان راوړل پر رب تاسو باندې فاسمعون او منای دا مسله فاسمعون دی قوم ته وی فاسمعون دا مسله او منای یا ان امنت بربکم خپل دی استادانو ته وی چې ما ایمان راوړل پر رب تاسو نو فاسمعون تاسو واورئ دا خبره گواهان شئ دا خبر واورئ وی دا خلق پر راجمه شو باز روایتو کې راځي وی دی راواچو او لپاسه په دنګل د کولمی اور سه وکړ دغه شي او بیا دې اوچت ک راخکې په دلارو من دا بوت په منځ دوه ټوکړې ک خس خس ک دا یو کوی وغه ته وغورځو دا څه سزا ولا ورکړه نو چې دې څنګه مړ شو کنه ورته ویل شو قیل دخول الجنه ویلو شو ورته داخل شه جنت تا قیل دخل الجنه دا د روح ته الله وی زه جنت ته داخل شه قال یا لیت قومی یعلمون دوی های افسوس دی چې قوم زما په دې حال باندې خبر شوی قوم ته زما دا پته لګیدلې چې مال الله جنت راکې په مسلې توحید باندې ځکه د احد شهیدانو باره کې هم راځي کنه همیشکات کې حدیث چې کله هغه شهیدان شو کنه روحونه بر لاړ الله خواست هغه جنت ته بوتلل نو هغه یا لیت اخواننا یعلمون ما صنع الله بنا ارمان دې چې زمونږ غرونو ته پته ولګي صحابه او ته چې موږ سره الله سره غاړي وکړي سره کارې موږ سره وکړي موږ جنت ته راوستو دا خو ډېر د خوشحالو زیری هغه بیر معونه ولا هغه قاریان صحابه نبی علیہ السلام علیکم تعلیم د پاره هغه چل تلل کنه هغه وجلل شهیدان کړل نو هغه ما پیغام الله بیا خلق تر ورسو هغه بلغوا عنا قومنا ان لقي ربنا ورسوي زمون قوم ته دا خبر چې زمنګ پر رب سره ملاقات وشو رزینا یعنی فرضی عنا وارضانا هغه د موږ ناراضی دی موږ دغه ناراضی یو د صحابه بازی وی چې دا جملې چې دي کنه دا مخکې بیا موږ قران سره تلاوت کوو خو بیا رسې دا منسوخ شو هغه صحابه داغو پیغام الله دنیا ته راورسه داغو د مرګ نرستو دغه شان دا شهید شو نو دغه پیغام الله راورساو دی یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی بما غفر لی ربی فآغا خبر باندې چې بخنه وکړه ما ته زما رب وجعلنی من المکرمین او وی ګرځولم زه د کرامت والونه مال الله عزت راک زه د کرامت ولنه کله مرګ نرس شهید شم په مسری وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما انزلنا على قومه الله نه دی را لېږلي مونږه داغه په قوم باندې من بعدي رسو د مرګ داغنا من جند من السما لخکری د اسمان نه الله وی داغه د مرګ نرستو داغه په قوم باندې ما لخکری راونه لېږلي چې دا کنه زرور خلقو وما كنا منذرين او نه مونږ را لېږون کې داسې وخت کې داسې وخت کې زه دو پس بیا لخکری نه را لېږم ان كانت الا صيحه واحده نو دا هلاکت د دې قوم د خلقو الا صيحه واحده مگر چغه یو وا جبريل وراغه او دا کلی دروازه کې و د چغه کړه دند دوی وره پیدل دقه شن پر زمکو تړپاو شمړش الله تبا کړل استثاری عذاب پراوس الا صيحه واحده مگر چغه یو وا فاذا هم خامدون نو دغه وخت دو ساړه پراتو خامد چې په اور باندې وبو اړه یخ شي هغه و غصه مړه شو د دو فاذا هم خامدون تو ساړه شو مطلب څه د دو غصه و د غرو جری مؤمن ته نو الله ساړه کړ کنه فاذا هم خامدون یا حسرتنا للعباد جواب د دې دا دی چې دا یا حسرتن یو جواب دا چې د حسرت په معنا د ویل دی دا قول د الله شي هلاکت ته دی بندیانو د پاره او یا حسرتن عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې دا قول د دقه بندیانو د فزان منی انهم چې هغوی الیهم لا یرجعون چې هغوی دې دنیا ته نه واپس کیږي انهم لا یرجعون چې هغوی به دوی ته واپس دنیا ته نه راځي دې دنیا ته به واپس نه راځي ګوره کوم خلق چې مړ شو دا غو دنیا ته واپس راتل نشتی انهم الیهم یقینا دوی دی دنیا ولو تلا يرجعون نو واپس کیږي با واپس کېدل د دنیشت وان كل لما جميع لدينا محضرون ان كل كده ان نافيه او كل لما دا مبتدا دا جميع خبر قل لما په معنا د الا دی یعنی ان كل الا جميع لدينا محضرون نشته دی حیث یو مگر دا ټول به زموږ مخ ته حاضر شي دا ټول به زموږ مخ ته الله حاضر بشي